سورة الانبیاء شپارسمه سپارا آیت نمبر 26 پګشتمه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سي اعتراض کو شپږشتم آیات سورۃ الانبیاء آیت نمبر 36 شپږ دیرشم ولسمه سپارا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 36 شپږ دیرشم وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ان یتخذونک الا هزوا کلا چوینی تعالی هغه کسان چای کفر کړه دے کفر یو د پیغمبر دشمن کافر و اذارا الذین کفروا ننیوی تالا مګر په ټوکه باندی ټوکی در پوری کوی تا پوری به هم ټوکی مسخری کوی او به خاندی دای سو وی وی او دای سو وی وی هذا الذي يذكر الهتكم وهم بالذکر الرحمن هم کافرون ادا دیا سړی چا دی ستاسو آلهو لره په بدای یذکر آلهتکم یا دی ستاسو آلهه سمت ادا دی وغه چې اولیاء او دشمنه هغه دا چې اولیاء نه مني اوسم دغه سی وای دا د اولیاء او دشمنه دا د اکابر دشمنه هاذا الذی یذکر آلهتکم ته وای تاسو زیارتونه نه منئ مونږ زیارت منو خو مونږ وای ورشه هغه ته دعا وکاو دا غزان نه عبرت والا خدایان نه منو چې هغه ته خدایان وایو و چې ته وای تاسو اولیاء نه منئ اکابر نه منئ مونږ وایو ته الله نه مني ته قران نه مني ځکه چې قران یو سوی ته بل سوی د دې اعتراضونه پر رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغي جوابونه چې دای به اعتراض کوي او دا اعتراضونه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کول نو تلاسو کې چې پتا باندې باندې کوي تلاغنا لوی سړی خو نه دی بازار وای یره جی په مونږ بیا اعتراض کوي نو په تا خو به خود کوي ته د پیغمبر نه لوی سړی سه اته د اعتراض نه یریږي د دې واجنه کار پرې دی دی واجنه مسله پرې دی چیرې اعتراض برا باندې وکي دای به اعتراض وکي او یره زو سکوما اعتراض خو به دای کوي دای کار دغه دی نو چې دای اعتراض کوي تخپل کار جاری ساته خپل کار م پرېدا دای دې کوي دغه سه اعتراضونه وقالو لولا نزل علی آیه من ربه وای دایو دا څنګه پیغمبر دې څه معجزه یې رانړه څوره معجزې ورته راوړې وي بیا مې یاره څه معجزه ته به ورته دلیلونه پیش کې او دی به یې دلیل راړه ته به ورته دلایل وای او دی به ځان نه خبره کی تجاهل عارفانه به کوي او دی به یې یاره زنې ما خبر راړه څه دلیل وخایا کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سوره معجزې پیش کړې وي چې اعتراضونه بدای لازمن کوي پیغمبر اعتراض کو سنج اثبات رسالت کوي نو ور سره ور سره د اعتراضونو جوابونه هم کوي اشاره دی تا چې تما سالا بیانې نو ور سره ور سره به د اعتراضات او جوابونه هم کې چې کم د جواب مناسبي سوره فرقان آیت نمبر 7 و میات تا دا وې څنګه پیغمبر دې خو خوراک کوي یعنی مزای مطلب داو چې پیغمبر به هغه چې هغه خوراک نه کوي پیغمبر د بشریت نه انکار کو چې بشر به نه یو لکه اوس هم بریلیان وې دا نور دې او پیغمبر بشر نه دی نو دی وی دا څنګه پیغمبر دی چې د خوراک کوي وقالو ما لهذا الرسول ياكل طعاما ويمشي في الاسواق وای دای سری دی پیغمبر لا چې د خوراک کوي او ګرځي په کوڅو کې لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا ولین راضی د څخه فرشتہ چې شری د سره يرون کې څه مطلب دی وی مړ داسې کا پیغمبر دې خوراکونه کوي او ځان ته ټول دا خوراکیان را جمع کړي د سره ګدا پیغمبر وې د سره به ملائک وې د سره به پاک ملائک وې هغه به مرګریو هغه صحابه وو هغه ور سره تا تبا وې زمړه راته دین خدمت کې دې مرګرو ته دې وګوره دا ستا مرګری دي دا مرګره دې دا سه دې او دا مرګره دا سه دې او دا مرګره دا سه دې ستا په مرګرو به اعتراض کوي یره دا فلانه دی ډیر ځان ته نږدې کړي دی او دا داسې او دا داسې دی مطلب دا دی چې دی لری کا او زه دراتلو نیمه چې ته یوازې شي ستانه دا مرګره به هم لر کوي خپل به هم د کار نه پتاي خو وسوک اعتراضونه به وکي وکي وکي خو چې هغه ځای ونه نیسي نو بیا به ستا په مرګرو اعتراضونه کوي مړه موږ خدای هم خوښ دی د خواته به تلیو خو دا فلاني ور سره دا فلاني چې ته سم خلک ځان سره نکړل ستا په مرګرو به اعتراض کوي پیغمبر باندې مې تر مړه ملائک دی ور سره یې کنه غدي ور سره یې رول کوي وقالو ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق وای دې سری پیغمبر لا چې خوراک کوي او ګرځي په کوڅو کې دالا څنګه پیغمبر دې چې خوراک کوي دا لا څنګه پیغمبر دی چې د بازارونو کې ګرځي تام چې ویني مولای صاحب ته دې ځای سکے ته بازار کې سکے ته سل راغلې دغه د اعتراض بانا او ځای به ګوري لولا انزل الیه ملکون فیکون ما نذیرا او یلقا الیه کنزن یاد غرزول شوی د تخزانا کداری اشتینه پیغمبر وی نو الله به ولا مال ور کړو چې مال ور څخه نو وی الله به ولا مال ور کړو کنه چې رښتینه دی او چې الله در له مال در کی نو بیا به دا د کم ځای نه رااله دا چرته وی تاسو تابع نه یې مگر یو سړی لیونی پسې په دوان جادو کړی شوی دی ودا هو لیونی دی وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا وای ظالمان تاسو تابع نه یې مگر یو سړی لیونی پسې ودال لیونی ګور پیغمبر ته لیونی وی چاغه د دنیا د اخیارانو نه اخیارو واغه ته نو تاته ویل چې چالو شو دای تا ته لیونی وی خو په خپله لیوني دي دای نه لاره خطا شوې ده فضلوا ولا يستطيعون سبيلا گمراه دي دای او توان نه لري دای صحیح لارې دای د صحیح لار نه معلومه قران چې څنګه اعتراضونه ذکر کوي ور سره ور سره د اغي جواباتم کوي دای به اعتراض کوي ته به جواب کې دا د عمر سره سم ده دا درزه دواو کار نه یو چې ته به د دین خدمت کو مسوک درا باندې اعتراض نه کوي زه دین خدمت کوم او څوک بر ما خلاف نه کوي زه دین خدمت کوم او څوک برا باندې بدنام نه لګي ارسه بګي اعتراض به کوي بدنامه به لګي کنزل به کوي الزامونه به لګي سې چې په خله راځي نو هغه به درته وایي دریم د مقاصد اربع عالیو نو صداقت د قران کریم چې قران کریم رښتینی کتاب دی الله را لېګلې دی صداقت د قران کریم چې اثبات د رسالت کوي ور سره ور سره صداقت د قران کریم ذکر کوي کله کله صداقت د قران په مختلفو واقعاتو باندې پیش کړي لکه سوره جن اول وګورئ سوره جن نو صداقت د قران په واقعات جناتو چوغورا پیریان راغلی دي او غي د قران کریم رښتینواله پیش کوي وحی وشو ماتا چې غوږ یې خدا یو ټولګي د پیریانو فقالو انا سمعنا قران عجبا ویا غیو انا سمعنا قران عجبا منګه واورې دا قران عجیبا یادی الرشد فآمنا به او نه به شریکو مونږه د رب زمونږ سره یو تن صداقت د قران په واقعه د جناتو چې پیریانو قران اوریدل دي هغه ایمان راوړي خو بنیان نو بندګان هغه نه مني هاي د ته قران وایا هغه به خلاف کوي تو ته قران وایا هغه به مقابله کوي هغوی به د قرآن په مقابله کې د بنده قول پیش کوي جګړې به در سره کوي لکه سوره انعام آیت نمبر 25 پنځوشتمه سوره انعام پنځوشتمه آیات وګورئ و مسی پارا جګړه پیغمبر نه کولا د پیغمبر سره جګړه کیدا پیغمبر جګړه نه کولی دا غسره جګړه کولی نو چې دا غسره جګړه کولی نو خامخا به وال خړل نو پیغمبر جګړه نه کولا غي جګړه کولا حتا اذا جاءوکا یجادلونک ان هذا الا ساتیر الاولین ته وته قران وای دی به مړه تا د پخوانو کی صاحب نسای شروع کړی پلانې قوم داسې او پلانې داسې او پلانې د پخوانو کی صاحب دین اور سری دې کې نور سشته نه نو خدغه کی صاحب واقعات وینو خپله هم قرآن له نه راځي نور خلق هم دا قرآن نه منی کوي خپله هم قرآن له نه راځي خپله هم قرآن نه اوري او نور خلق هم دا قرآن نه منی کوي نور منی کوي مراد وي دایبا پیسې به ورکولې لارو کې به ودرولیو وی به پنځبیر د مزه غوري قران لال ته ورنشي گمراه بشي په غلط لار باندې بروان شي او د قران نه به خلق منی کول چې قران او الله ول اسباب پیدا کړل نو که کور ناست وي هم نن قرآن اوري که په ځای کې ناست وي هم قرآن اوري که په بل ملک کې ناست وي هم قرآن اوري الله اسباب پیدا کړل اول به په لوډ سپیکر پابندي ولا ولګوي نو الله نور اسباب پیدا کړل چې پاغي پابندي نش اف ام باندې پابندي ولګوي نو الله نور اسباب پیدا کړل ته به باندې او الله به رسي دای کې عقل نشتا اعتراضونه بدای کوي د قران نه وباندول د قران نه منې کول خو منې کول نه شي دارنګي سوره فرقان دو دیر شمایات وګورئ منا کول به علي چې ته اورې نه نو چې ته واته خبر لګ دیوال دی او ناشته تا څوک منې کولې سوره فرقان آیت نمبر 32 دو دیرشم اعتراض په قران کریم سورہ فرقان آیت نمبر 32 اتلسمه سپارا انولسمه لګ لګ را لګو چې ستاز له په مضبوطه و شیخ القران الله دې په رحمتونو ولېږي اول کې به لګ لګ درس کو بیا به رو رو درس یاتو یو ورځ ورته ما سلطان ولا ما چاپی کولا ډیر می والله چاپی کولی نو ما ته ما جی دا سبق لږ زیات زیات وی رستو بیا تاسو سبق زیات شي روجو می نو وی خندل ماته وی ویلا غاړې نه داوتی لنډه خبره یو کړه چې لا عادت نه دی نو زه به په یو ځل وامه خدای به زده نکړې شي عادت نه دي چې لګ لګ وامه اول کې عادت شي مطلب داو رو رو عادت شي متوجی شي ذهن راج غون شي نو بیا چې وتزار سو روان نو بیا زده کول شي او چې اوځل ذهن وته کولاو شي عادت شي څلورم د مقاصد اربع عالیو نو اثبات د قیامت چې قیامت به خامخا راځي او قیامت هغه واقع کیدون کې دی دا غنه انکار نه دی پکار قیامت برازي الله به فیصله کوي د نیکو اعمالو به خلکو له اجر ورکي د بدو اعمالو به الله سزا ورکي لکه سوره قیامت اول آیاتونه وګورئ سوره قیامت سوره قیامت اول آیاتونه درې میات نه اندامونه به برابر کو اډوکی به را جمع کو او دا انسان دې براو چت کو را پا به سو د سره به حساب کتاب کو دارنګي سوره دهر کې اول کې ورپسې سورته ما ولا وجود ورګ او بیا به را پاسوم دارنګي سورې انفطار سورہ تکویر اذا شمس کویرات و اذا النجوم قدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الغروش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت دا ټول بوشي نور به ورکړی شي ستوري به راغورځول شي غرونه به روان کړی شي قیمتي مالونه به دغسې پرېښودی شي قیامت به واقع شي قیامت به خامخا راځي کله کله قران کریم داود صورت په دې راړي چې قیامت به واقع کیږي لکه سوره قاف یو لسم آیات سوره قاف آیت نمبر 11 شپږشتمه سپاره چې کله مخ کې امثله پیش کی نو بیا وای قیامت به خامخا راځي کذالک الخروج دا رنګی دی راوتله اول امثله پیش کی نو بیا وای ته به هم دغه سره راځي کذالک الخروج دارنګي دی راوتل نیک عمل دې کړو که بد عمل دې کړو نو دا غي حساب کتاب هغه وتا سره کیږي او تاسو ورنه کیږي چې تا دنیا کې څه کړیو نیک عمل دې کړو که بد عمل دې کړو دارنګي اخیری صورتونو کې اکثرو سورتونو کې اثبات د قیامت کوي سوره نبا کې هم وایي اما يتسالون ان النبأ العظیم ستا پوس کایستانا ان النبأ العظیم تپوس کای دا خبر لوی قالو تلک اذا کرة خاسرة فانما هی زجرة واحدة فاذا هم بساهرة دای خو نه مانه دای خو انکار کو د قیامت نه خو کله چې ویني فاذا هم ساهرا ناصاب دیو په ظاهر میدان باندې فانما هي زجره واحده ناسا پدا به اشراک یو فاذا هم ساحره ناسا پدایبا پاوار میدان باندې بیا به میدان ترا استلی بیا به بل لار پکې نه یو بیا حساب کتاب دی بیا تپوس دی دارنګي سورې عبس درې درې شمعات وګورئ دا څلور مقاصد وو، مقاصد اربعه عالیه. قرآن کریم دا څلور واړه ثابتوي او دا ټول انبیاء علیهم السلام د دې اثبات د پار را لېږلي وو چې قومونو ته وایي چې الوه حاجت روا یو دی قومونو ته ووایئ چې موږ الله رالېږلي یو، موږ د الله د طرف نه انبیا یو او موږ د الله پیغام راوړی دی. قومونو ته ووایئ چې موږ کما وای مونږ ته راغلی دا نو غر اشتیا دا ای کې دروغ نشتا او قومونو ته وای چې الله به حساب کتاب کوي چې انبياء عليهم السلام به هغه استعمالول د دې مقاصد او ارباو د اشاعت د پاره یو داغینو الجهاد فی سبیل الله تعالی چې د الله په دین کې جهاد وکړي جهاده یا جهادو په معنا د کوشش باندې راځي چې د الله د دین د اشاعت لپاره جهاد وکړي جهاد بیا په مختلفو طریقو باندې او او دا غي دیارلس اقسام دي د جهاد یو قسم د هغې نه دی قتال لوی قسم د جهاد دی د قران بیان وجاهد هم به جهادن کبیره جهاد کوا دای سره په بیانولو د قران جهادن کبیرن جهاد لوی لوی جهاد یې د قرآن بیان ته ویل دی، ځکه په دې کې هر وخت تکلیف دی، په دې کې کله د ناکاره پیر د لاسه، کله د ناکاره ملا د لاسه، کله د ناکاره امید د لاسه. کله د ناکاره سړي د لاسه، کله د ناکاره ښځې د لاسه، کله د ناکاره حاکم او د بادشاه د لاسه. د دې وجه نه حدیث کې راځي چې چا سنت ژوندې کو او هغه کې شهید شو سنت یو ژوندې کو نو اغلا د سلو شهیدانو ثواب دی ولی شیخ القران الله دې په رحمتونو وليږي هغه به زکا چې هغه په ګولایو لګي دا په تور واله شو هغه یو ځل تکلیف تیر کا او لاړ شهید شو او چې سنت ژوندې کوي نو هغه هر روز دا شهادت ته هر روز هغه وجل شي هر روز هغه د مرګ بندوبست دي زګه چې هغه د سنتو پرچار کوي او د بدعات رد کوي نو هر روز داغه مقابلی نو هغه لا زکه د سلو شهیدانو ثواب دی د قران بیان د جهاد کبیر زکه وي چار وخت دی د دې مقابل دی د دې مخالف دی چې کاڼی د اسمان نه راځي نو د وتمیر تپوس کوي چې څه مساله راځي نو زور قرآن لراولي هغه کار سي خراړی به پتا یره دا د د وجه یره دا د قران د وجه یره دا د زید د وجه نو چې سي نو راړی به پتا بل چا نه راړی که چرته کې په میټینګونو کې شپېته او اویا کسان دی ناست دي هیڅ مسله نه خو که قرآن ته د شل کسه کینول نو بس کرور نه تا سره تړلې ده که چرته کې دی راجمع کی بازارونو کې او دنیا راجمع هیڅ مسله نه ده او که چرته تا قرآن ته کینول نو اول ټارګټ به ته پتا برا وختي چې کرونا دلته دا ځکه چا چې جوړه کړی دا او چا خورا کړی دا او چا د دې لپاره کار برابر کړي ولې دا خدایانو چې دای ته پتا وا چې 2020 کې به وبارازي کرونا برازي چې دوه زار سات کې دای لیکلي دي مخکې چې او باب راځي بیا 2015 کې لیکلي دي چې او باب راځي ا بیا 2019 کې لیکلي دي چې 2020 کې به او باب راځي دا دای د دا خو جوړ کړی دی دا فساد دی د لاسه دی خو څوک ویل شي کغه کې نو ته دشمن نه قران والای دشمنی بیا او د دې د وسنه هم بار شوی دا نو بس منګه وایو زوس اسب سلا ولا بانا جوړو آیاو ځای کې ګډو بس کلی په خوړ کې زماره راغې نو هغه ته نه بر او بس کلی ګډ کاته او بس کلی نو د بره طرف نه او برازي د زمری طرف نه او براتلی نو ده اوبه څښلې، نو زمری ورته د بره نه وايي، وايي، هلکه اوبه دې راته خړې کړې. نو هغه ورته وايي، ماما اوبه خو ستا د طرف نه راروانې دي، په ما راځي، زما طرف نه خو په تا نه درځي، ښه وي ته په کې لا جوابونه هم کې. نو هغه ورته وایي جوابونه نه سمه خبره مې درته وکړه چې اوبه خو ستا د طرف نه راروانې جو رامنډه یې کړه په ویې خوړه ها بانوا ته ګوري نو منګه وایو چې بانوا لسره جوړو د کسې به وایو نو خبره اصل کې نور ده خو خبره سپوره ده کوایو نو خبره بل شان کیږي او دانه چې مونږ یریږو خو کار را نه پاتې کیږي اصل کار پاتې کیږي نو ځه کار به کوو پاره طریقه چې قران دی وایو به د ال جهاد لوی جهاد بیان د قران دی او ځکه الله وایي وجاهدهم به جهادن کبیره جهاد کا د اسرا په بیانولو د قران جهادن کبیره جهاد لوی یو قسم د جهاد نه د قتال فی سبیل الله تعالی چې تور راوالی او جنگو کې لکه سوره بقره آیت نمبر 190 وګوره یوصل نوی هغه یو قسم دی د جهاد جنگ کوي په لار د الله کې دا کسانو سره یو قاتلونا کوم چغی جنگ کوي تاسو سره ولا تا تدو او زیات هم کوی اسلام سره د انصاف دین دی چې تا سره جنگ کوي نو جنگ ور سره وکا او بیا هم چې جنگ کوي نو ګورې زیاته و نه کې والفتنه تو اشد من القتل او شرک ډیر لوی ګناه ده قتل نه نو قتال هغه یو قسم د جهاد نو والفتنه تو اشد من القتل شرک لوی ګناه ده قتل نه نو چې د شرک مقابله کې نو تا بیا لوی جهاد وکړه ځکه والفتنه تو اشد من القتل چې د توري جنگ هغه جهاد دی د شرک مقابله د شرک مدافعات د شرک مقابله هغه ډیر لوی جهاد بیا دا غي نام لوی نه چونکه قتال جهاد داغي دیارلس اقسام وو هغه به ان شاء الله کله چې مونږه په خپل ځای باندې راشو بیا به تفصیل کوو د قتال درې مراحل دي یو د مجاهد تربیت چې سپایي او مجاهد تربیت یافته نه نو هغه به جنگ سو کی دویم تدبیر المنزل د کور اصلاح چې د مجاهد په کور کې اصلاح نه او هغه ته په کور کې مسالې نو هغه به jihad سو کی او دریم میدان جنگ د میدان جنگ د پاره قوانین چې میدان جنگ کې بده جنگ څنګه کوي دا درې واړه قران کریم پیش کوي د مجاهد تربیت د هغې لپاره لس اصول بیانوي، پنځه متعلق د عقیدې او پنځه متعلق د عمل. د کور اصلاح نو د هغې لپاره شپاړس اصول بیانوي، اتلس اصول بیانوي چې کور کې به اصلاح څنګه راځي، هر یو به خپل حق پیژني. د سړي خپل حق دی، د ښځې خپل حق دی، د پيو د بچي خپل حق دی، د کونډې خپل حق دی، د کمعقل او د بې وقوف خپل حق دی، د يتيم خپل حق دی، معاشره کې هم دکه يي نو يا ښځه يي يا سړی يي يا کونډه يي يا رنډه يي يا ماشوم يي يا لوی نو دا غټولو حقونه بيانوي. میدان جنگ کې به څه کوي د ملک اصلاح چې ملک امني نو داغه د پاره سلور قوانین او میدان جنگ کې به څه کوي نو داغه د پاره اصول ذکر کوي سوره انفال کې خو چې هغوی درسره جنګ کوي او نه دې پرېږدي، نو بیا به داسې جنګ کوې چې بیا به سینه په سینه ورځې. بیا به دا نه وي چې بیا به هسې ټوکې او نوکارې، فلا تولوهم الادبار، بیا به ورته شا کوی نه، الله به یادوي او بیا احکام ذکر کوي. د فتح او شکست نه بعد بس کې نو دا غي د پاره اصول بیا سوره محمد او سوره فتح کې بیان نه چې بیا به دا اصولي دویم د ممدات نو الانفاق فی سبیل الله تعالی چې مال د الله په دین باندې اولاګوا د مال د لاګولو دو صورت یو یو فرضي مال دی چې په تا د هغې ورکول فرض دي یو نفلي دی چې که ته یې ولګې ثواب دې کېږي نفل دی قرآن دا دواړه ذکر کوي چې ان تبدو صدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم دواړه یې ذکر کړی دي فرضي مال دی نو هغه وخکاره ورکه زکات زکات به تعالی لازم دی فرض دی نو هغه به ورکه او کنه ورکه نو حاکم به ته په زور باندې علي د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور چراغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې زکات با د خلکو ناغسته شو هغه به جمع کېده هغه بیا په خپل مصارفو باندې لګېده حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې خلیفہ شو نو بعضې خلک وو چې هغه یی د زکات ورکولو نه انکار وکړو دا نه چې هغه یی زکات نه منه زکات یی ورکو خو هغه یی وی مونږ یی ابوبکر لا نه ورکو خلیفه لا نه ورکو خپل به لګو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی زبه درنالم او ټیک به را کوی حضرت ابوبکر ته اغستو او دوی وی نه منګه خلیفہ لا نه ورکو په دې باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اعلان وکړی سره د جنگ چې په زور وېته علی حاکم ته دا اختیار شته چې هغه په زور باندې د خلکو نه زکات والی نو چې د کمی والا اختیار ورکړي دی هغه نه کوي او چې د کم نه دی نو هغه کوي دا ټیکس دی او دا ټیکس دی نو کته کور لا ځای والی نو به ټیکس ورکې کته سپلای له نومبر ټیکس ورکې کته دوايي له نومبر ټیکس ورکې نو خلکو به کې غلا شروع کړه خلکو پکې نورې طریقې شروع کړې ټیکس په مسلمان باندې نشته ټیکس په کافر باندې جزیه او مسلمان باندې زکات دی خراج دی نو یو مت ټیکس دی روان ک نو ذلیل شو رس تر رس ذلیل کیږي او هغه دوه مدونه پری خودل چې هغه زکات او خراجو کچرته دای زکات او خراج شروع کړ د ټیکس نه زیاتې پیسې ورڅخه راځي د هغه شرح د ټیکس نه زیاته ده او حاکم په زورو مغسته شي شریعت ته به هم برابر شي د مدینی ریاست به هم برابر شي او ملک به هم مالدار شي او الله به هم رضا شي او کایې نه زګل انګريز په خپکیږي کنه بل په خپکیږي او خلک به هم په خوشاله باندې ور کوي نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زبد ندا علما دی خوا ته حضرت اسامه نبی علیہ السلام لېګو او هغه نبی علیہ السلام بیمار شو نو هغه ایثار شو چې نبی علیہ السلام وفات شو حضرت ابوبکر وی ته خداغه طرف ته چې کوم خوا نبی علیہ السلام لېګلې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ غونتی زړور سړی او بهادر او پویا سړی هغه راغی او حضرت ابوبکر ته وایي اته هغه چا سره جنگ کې چې هغه لا لا لا لا وایي کلمه وایي نو دای سره جنگ کې حضرت ابوبکر ورته او ما د نبی علی السلام نه اورېدلې دي چې نبی علی السلام عمر تو ان قاتل الناس حتا یقول لا اله الا الله حضرت عمر حدیث پیش کو خو حضرت ابوبکر په هغه حدیث ښه پوهېده د حضرت عمر نه نو حضرت ابوبکر ورته والله لو قاتلنم قسم په خدای جنگ به ور سره کوم او تراغیبت زکات اخلم چې د نبی علی السلام بی بیان د مدینی سپید خپون راکاږي او به اسامه خالګم او دای سره بجنګو دا بہادری وا دا زړه ورته وو حضرت عمر وای وای ما چې د حضرت ابوبکر دا خبره واورې دا نو زما سینه الله کولاو کړه ما وې زوم در سره ابو الله الحضرمی هغه په سولېګ ویداو گئی هغه زکات چې نور گئی هغه گرفتار گئی رائے ولې امولا لال حضرمی چې لاړ نو هغه د دریاب نه پورې شویو کشتای پورې کړې وي هغه ځای ما کتلې دي چې کوم ځای مولا لال حضرمی ولاړو او مولا لال حضرمی خپل مرګرو ته وی چې دای خو کشتای پورې کړې دي خو بس دریاب ته دانګي یو ځای ورپسې دریاب دی او دنګل د چا کی ټوله دریاب راغې او د چا کو پولا او په دریاب باندې پوری شو ابو لالا الحضرمی پوری ولار دی او هغه وی چې داغه الله حمد نواما الحمدلله الذي ذلل بحره او موږ له دریاب د خپو د لاندې که او غي لاړل او غمانین د زکات گرفتار کا او حضرت ابوبکر ته پیش کړل یو فرضی ز مال له هغه بخکارا ورکه ستا زکات د ښکارې ورکه دغه پکې نشته یو صدقه ده هغه به پټ ورکې هغه حدیث کې راځي سبات یذلهم الله فی ذله یوم لا ذل الا ذله وتن دی چغی باندې با الله د رحمت سورې کوي پاګه ورځ چې بل چا د رحمت سورې بنئ یو هغه کې له یو رجلن تصدق بیمینی حتا لا تعلم شمالو هغه سړی چې هغه په سم لاس باندې صدقه ورکړه او اړولی لاس ته پتاونه لګی دا پټي ورګ مراد هغه صدقه نفلیه ده نو انفاق هغه نفلیه خو پرې دا فرضی نه ور کوي نو زکات خو دوی ورکوي نه ځکه د الله عذابونه پر راځي چې هغه یو فرض شی دی هغه هم د اک ورکوي هم نو هغه چاله به هغه ځای باندې لګی چې پاغه ډوکیږي نه هغه چاله ورکوي چې پاغه یې ډوکیږي نه پاغه چایو لګو پاغه ځایو لګو چې په هغې باندې کېږي نفلي صدقه ده نو هغه ورکا چې الله در باندې مهرباني وکړي د دې وجنه ترغیب ورکي انفاق ته سوره بقره آیت نمبر 190 وګورئ سوره بقره یوصل نوی نمبر آیات ترغیب ورکي انفاق فی سبیل الله تعالی تا چې مال اولګوي د الله په لار کې یو سل پینځن او 195 سوره بقره خرج کئی مال لرا پلار دا اللہ کی دا اللہ پلار کی مالو لگوئی وان فی غوفی سبیل اللہ خرج کئی مال لرا پلار دا اللہ کی ولا تلقو بی ایدیکم الى تحلقا مو ورځوي ځان د خپل لاس نه هلاکت تا د خپل لاس ځان هلاکت ته مو ګرځوي په جمع کولو د مال چې مال جمع کې زکات دې نه ورکې ځان به هلاک کی واسنو ان الله يحب المحسنين او نیکی کوي ان الله يحب المحسنين یقینا الله مینا کوي د نیکانو سره مال لګوي دا الله په دین باندې ولګوي مال لګوا په صحیح ځای باندې ولګو دارنګي سورې حدید سوره حدید کې وجه ذکر کوي مال ولا غوا مال لغو د الله په دین باندې سورہ حدید کې وجوه خامسه ذکر کئی چه مال او لگوا د الله په دین یو وجه سوره عدید ویشتمه سپاره خرج کوي مال دا غنا چې تاسو یې ګرځولې ناس باغی کې زمات لا دا مال ستان نه مال د الله ته پکې نو له نو ویلا غوا د دلی د حافظ په شان کلکېګا په ما دلی حافظ د بل سړی پیسې لاس کې ونیولې بیا چغې کړې راشي پیسې رانه علي الله تا پات کی دل اسمانونو د زمکو دی اسه هم دا مال الله تا پات کیږي ویلا گو تبا تنازی او مال بدر نه پاتی بلتا نو چې بل ته پات کیږي نو ویلا کو کنه ځان له پکار راواله چې بل له پکار راواله قرض ورکا کنه قرض په اعتبار د قارض وي چې الله له ورکا الله بدل دین زیات درکې الله بدل دین زیات خوشاله درکې من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الله به الله اجر عزت من دار کوي دا به الله زیات ای وی لاګو ورک دا الله په لار کې نو حقیقت د مال سره لګ حقیقت خو په جنا آد نمبر 20 لوبیا بس وزینت و تفاخر زینت او لوی د په یو بل یو وای زما بنگله خستا بل وای زما یو وای زما دیره خستا نو بل وای زما وتکاثر فی الاموال والاولاد هغه شنه ګیاګانی هغه ختم شي هغه زری زری شي دا سه دا دنیا دا بتا نو واغسته شي نن دې بادشاہی دا اقتدار دې او طاقت دې او سبب یې سم نه نن مال دې او دولت دې او مستی دا او سبب یې سم نه ولې په مستی کې آیا او سالک وایو او د دې مال دارای د کور نه د غریبای کور ته بلاړ شي فدود القبر فی عینه کترئی و یرا غین غیر کفی دیارک او ستا سترګو کې به د قبر چینجی وګرځي او ستا کورونو کې به سبا د بل چا سترګي سلام استی کې سړیا ها د ضرورت شه د ضرورت به پورا کو الله درله درکړه خوشحالی تی والا خو مستی مکوا د مستای شی نه ده اسیم در نه پاتې کیږي بل به په مزه کوي بل به په خوشاله کوي ستاره خواسم پاتې ده ځکه وای وای او جالی ابن یادو کا ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے وجالی اپنی یادو کی همارې ساث رهنې دو خپل هغه یادونه راسره پرېږده نه جانې کس ګلی مې زندګی کی شام هو جائې پته نه لګی چې کومه کوڅه کې به راباندې مرګ راځي د ژوند هغه ماښام به کوم ځای کې راځي نو سلام مستی کې مال دې وی لګو دا الله په دین چې سبا دې په کار راشي او حدیث کې راځي هل لک من مالک الا ما اکلت فافنیتا ستا مال نه دی مگر هغه چې تا وخوړ او ختم دی کو او لبستا فابلیتا یا دی واغوندا او زور دی کو او تصدق دا فامزیتا یا دی صدقه کو او ځان لدی همیشه لا پری خود دین په ځای باندې ولګو هغه په لاره کوڅه ولاګو په غریب او عاجز ولاګو آب استا په کار راشي او دوی اشتم آیات کې بلا وجا کتا مال دی لا ساتلې چیرې ضرورت و راضی او دا به می په کار راضی اسنه سبارا باندې مسله راشي دا به می په کار راضی دوی اشتم آیات وګورئ او نه ستاسو نفسونو کی یوازی الا فی کتاب من قبل ان نبراها مگر دا لیک دی په کتاب کی مخکې د پیدایش د مخلوقات نه دا الله د مخکې نه لیکل دی نو که تا مال دولت دی له ایښودی چې په ما به مسله راځي او دا به مې په کار راځي څه چې الله لیکلی دي نو هغه به کېږي دا مال درنه نشي لرې کولی ان ذالک علی الله یسیر یقینا دادی په الله باندې آسان نو ترغیب ورکي انفاق ته دویم د اصول مومن داو ناو الانفاق فی سبیل الله تعالی نو کله کله مونږ با دا نشاندی کو چې دی آیاتونو کې سوچ وکا پدې کې سوئی پدې کې ترغیب ورګي انفاق فی سبیل الله تعالی تا دریمو التنظیم انبياء عليهم السلام به د اشاعت د مسالې د پاره تنظیم جوړو د دیو جی رسول الله صلی الله علیه وسلم په تنظیم باندې ډیر زور ور کړی دی چې دوه تنه به لېګل یو به ولا امیر کو او کله کله به داسې وشو چې لګل وې دا امیر دی او کده شهید شنو دی به ورپسې امیری او کده شهید شنو دی به ورپسې امیری نو یو امیر به شهید شه میدان د جنگ بو خو فوراً به بل امیر وې جوړ کړی و، ځکه بغیر د تنظیم نه کار نه کیږي او بیا تنظیم اله چلیږي چې هغه کې اتباع او تابعداري یو چې تابعداري نه نو بیا تنظیم نه چلیږي بیا خو مشر مشر نه دی او کشر کشر نه دی چې کشر د مشر نه تاسو کوي داولي داولي داولي نو بیا خو مشر مشر نشه چې ستا مازغه خبره منی نو ته به منی او ستا مازغه نه منی نه به منی نو بیا مشر د کسه شه فرق سره راغی نه بیا حکم وک رسول الله صلی الله علیه وسلم اسویو و اتیو ولو کان عبدنا بشیا تاسو به منئ د امیر اطاعت به کوئ د امیر ولو کان عبدن بشیا اگر کدا غلام یا بشی دا نه دی ویلی چې د امیر خبره به منئ خو دلیل به تنه غواړي د امیر خبره به منی خو تاسو به کو چې دا ولي نه دای په شرط په کې نه دی ښه پیغمبر پکې شرط نه ایښی تی پکې د کوم ځانه ږدې بس چې امیر درته وي بیا اطاعت دی او بیا منل دي یاره نو دا امیر خو معصوم نه دی امیر خو انسان دی ګناه ته نه کیږي نو چې داغه نه غلط کار کیږي نو بیا به هم منما نو امیر درته یو حکم وکړ ستا زړه نه مني ته نه مني نو بیا به هم مني نو بل حدیث کې راځي صحیح مسلم کې من را من امیری شیان یکریو فلیصبر چا چې د امیر نه داسې یو کار ولید چې بدګنی غیلا ده ته بد ښکاري د ده زړه یې نه مني ده ته غلط ښکاري فلیصبر نو بیا به هم صبر کوي دا یې نه دي ویلي چې بیا به ته د امیر خلاف کې نه بیا فلیصبر ویلې بس ته صبر وکړه غلی پاتې شه خلاف یې وکړ د امیر او بیا هغه مړ شو فماتا مات میتتن جاهلیتن هغه مړ شو په مرګ د جاهلیت باندې دا وی دا نه دی ویلي چې او د څخه هم دلیل دی نه بس د امیر اطاعت دی بیا به د امیر اطاعت کې د امیر خبره به منې خو امیر به بیا څه کوي اوس امیر هم انسان دی هر یو کار ته به داغ مازغه یا رسی یا نه نو تا ته دا نه دی ویلی چې ته به زه او امیر ته وای چې نه داسې وکا او داسې وکا نه امیر ته ویلی دی چې کم ځای کې تا مازغه نه رسی ته په نه پويږي نو که د امیر ضرورت وي نو مشوره به در سره کوي که د امیر ضرورت د مشورې نشته نو حکم به کوي نو دی به وایي زمونږ نه یې تپوس نه کړی مونږ نه یې تپوس نه کړی او بیا هغه به څه کوي چې امیر حکم وکړه نو دی به وشا و امرهم شورا بینهم ددای کار به مشروی په خپل میانس کی امیر حکم کړی دی دا حکم به او څنګه لاګو کوو مرګری برا غونشی مشوره به کوي چې څنګه به کوو نو مرګری به بیا را جمع شي مشوره به وکي امیر صاحب حکم کړی دا به څنګه سر ترسو او که د امیر ضرورت نو هغه به تینا مشوره والی ګنی چې امیر حکم وکړ نو هغه به بیا مشوره کوي اصول د قران زی اصول د قران منی نه ار یو سړی ځان له مولاګې دی ځان له اړاندې بل دوه ټکی چې زده کی غزان له پلار شي ځان له به مشر شي هغه به بیا نه تنظیمی نه به جماعتي نه به د خپل امیر بیا ځان له به او سلور شپږ جاهلان پیدا کړي ابا څنګه به ځان نه چاپیره کی ابا دې به مشر یو دې به زمونږه تنظیم دې زمونږه تنظیم تاسو تنظیمی د امیر اطاعت هغه لازمی وو او هغه ضروری وو نو تنظیم دا ډیر اهم او ډیر ضروری شی دی د تنظیم د پاره اصول نو هغه اصول سوره آل عمران کې الله بیانې بیا چې تنظیم اصول بسیو عقیده وی اوی قانون به قران او سنتي ارکان به فعالی په خپل جماعت باندې به مال لګئی او غیر برازدار نه پریدي دانه چې ستا شورا دا پای کې اړ یو ناس دی نو هغه هم ناز دی چې هغه نیم ستا دی او نیم د بل دی سر استا او خپې د بل جولای کی وی هغه به یې سره د جماعت کار وکړي چې دا هغه په زړه کې د جماعت قدر نشته احترام نشته تا سره هم دی او بل سره هم دی زوای بس بل سره یا بیا نو تا ته وایي عقیده مې ستاده او سیاست مې د فلانی دی نو دا ستا مرګره نه دا ستا مرګره نه تنظیم داغه د پاره اصول او بیا سالورم الاداب چې آداب او احترام هغه با په خپل ځای باندې یو ادب او احترام هغه په خپل ځای باندې ما به لک تفصیل کړو خو بیا کله سو کوئی پلان نه یاد کله پلان نه یاد نه به کول آداب چې آداب بسیج تنظیم د پاره نو آداب د جماعت آداب د افرادو هغه به هم کې لکه سوره حجرات کې آداب سبعه حجرات آداب سبعه و آداب اول لا تقدمو بین اید اللہ و رسولی ممخ کی کی گئی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ نا چا اللہ سویلی دی نو اغا منئی دا اللہ و دا پیغمبر نا ممخ کی کی گئی واتقوا الله ان الله سميع عليم دیم ادب پیغمبر ته په تیزه خبره مه کو څنګه چې یو بل ته کوی څه مطلب که هغه تاسو سره ځان نږدې کوي تاسو سره یو ځای دی تاسو سره خوشتبی کوي خدا ادب احترام لحاظ ساته دا نه چې هغه تاسو سره خوشتبی کوي نو ته ادب د دایره نه وځه دې داسې وګڼه لکه ځان چې څنګه ګڼې نو ته د ادب د دایره نه بار شي باز باندې هغه د ادب د دایره نه بیا بار شي د ادب د دایره نه موزه ځان په شانته مګړه فرق شته هغه فرق ساته دا نه چې څوک درته څه وایي نو بس په هغې باندې عمل کوو، نه لټونه کوه، الله درله لوی مقام درکړی دی، لویه درجه یې درکړې ده، نو چې مقام یې درکړ نو د هغه مقام لحاظ ساته. یو مرګره و هغه ویل سړی پیژنم چې د کم دغه دی ځکه د درانو خلکو دراني خبري د سپکو خلکو سپکي خبري درون سړی بچر چا عزت نه علي درون سړی بچر سپکه خبره نه کوي دروند سړی هغه به چرې سپک کار نه کوي او سپک سړی هغه به ټول عمر سپکی سپک خبره سپک غپ سپک کارونه بل آداب ذکر کوي و ان طائفتان من المؤمنین تدلو فاصلحوا بینهما سوله وکړي په میان د دې دواړو کې بل ادب آیت نمبر 11 یو لسمه یو لسم آیات بدګماني په یو بل مه کوئ، ولا تجسسوا ولا یعتب بعضکم بعضا، جاسوسي مه کوئ د یو بل، غیبت مه کوئ د یو بل، ولې د یو بل جاسوسي کوئ، ولې د یو بل غیبت کوئ، دا آداب ذکر کوي نو انبیاء علیهم السلام با ورسره ورسره ادب هم خود چې آداب باندې ځان مزین کړي په آداب باندې ځان خيسته کړي چې تاسو پته لګي ادب کوي دی او بل احترام کوي دی او بل سلورو مقاصد یو اثبات د توحید دیم اثبات د رسالت دریم صداقت الكتاب مقاصدو چې انبیاء علیهم السلام به بیانول سلور مقاصد اربعه لیا سلور د هغه لپاره ممدات نو ته به آیات کې سوچ کې تبا ګوري چې پدی کې سوي نو یا به مقاصد اربع علیو نه یا د ممیداتو نه یا خطاب یا تعریف یا حکمت د نزول کله کله یو آیات کې به ته سوچ کې دا ټول به پکې نه نو تبا ګوري نو پای کې به بیا قران کریم اثبات د یو مسلې کوي نو د اثبات څلور طریقې دي د قران چې کله یو مسله ثابتې نو کله الدلائل العقلیه دلائل عقلیه پیش کړي کله الدلائل النقلیه دلائل نقلیه پیش کړي دلائل عقلیه مطلب دا هغه دلیل چې عقل سلیم یې مني کله دلائل نقلیه یعنی هغه دلائل چې نقلی د پخوانو نه بیا پخوانی څوک هغه بیا تفصیل کوم کله الدلائل الوحیه داسې دلایل به پیش کوي چې هغه به په وحی دلالت کوي چې الله وحی کړی دا او کله الحلف قسم قسم به پیش کوي ځکه خبره کله کله په قسم ثابتيږي او دا غي و بیا رسو تفصیل کوو دویم قسم دی دلائل عقلیه اعترافی دا سه دلائل چې عقل سلیم منی او ته تاسو کې نو هغه اقرارم کوي ستا خصم ستا مقابله چې هغه منی اول قسم ادله عقلیه محضه چې کله مسله توحید ثابتې نو باغی باندې دلایل عقلیه محضه چې عقل سلیم منی چا او دا دا هر څوګي منی دلائل عقلیه مازا لکه سوره رات اول وګورئ دیار لسمه سپارا سوره راد اول آیات دوی میات نه شروع کوم دیار لسمه سپارا سوره راد آیت نمبر دو وپره اسمان ته وګوره بغیر د ستنو چا ودرولې ده الله ودرولې ده یو دلیل وسغر الشمس والقمر تابع کړه نور اسمای نور اسمای پیدا کړی دی الله دې حاجت روا بیا دلیل او د هر قسمه میونه پیدا کړی دی په دې کې جوړې دوا دوا دا هغه کم ذکر کو دا نه چې دوا دوا جوړې دي په میوه کې په یو یو میوه کې شل شل قسم هم شته ا سیب تا وګوره په سو قسمه باندې ده مالټي تا وګوره په سو قسمه باندې ده دا موسمای دا دا مالټا دا دا سنترا دا دا فلانای دا دا فلانای دا سو قسم دی پکی دغه سی په کېلو کې وګوره سو قسم دی داغه عقل عدد ذکر کو دو دو وګوره ځمکه کې ټوټې دي نږدې نږدې و دا د الله چا پیدا کړي دي باغونه وګوره د انګورو څومره ښکلی ګوډې هغې کې د الله خواږې اوبه اچولي دي وزرعون فصلونه د الله پیدا کړي دي دا شین فصل او ته پکې روان یې بیا دلائل پیش کئی الله یعلم ما تحمل کل انسا وما تغیز الارحام وما تزداد وکل شین اندهو بمقدار اتم آیات عالم پار صدی اللہ پا گیڑا کی دا هر زنانا کنر دے کما دا پار سپو دے اللہ الله پوه دی په هر څه دارنګي سوره نحل کې ادله عقلیه محضه او تفسیر به ان شاء الله بیا منګه په خپل ځای باندې کو کله چې موږ په خپل ځای باندې راشو درې میات او په دې کې له خایس کله یې چې ماښام راولئ او سهار یې بیایئ اوس خو خلک یې نه ویني موږ چې واړه وو نو موږ به ساروي ګورې ته شړل ګورې میدان به وتوي د ډبی جماعت سره نو موږ به زموږ به غواګانې وي نو هغه به هم روانې کړي هغه ته به هم شړلې ګورچی بابا ته به حواله کړي الله دې وبخي نو هغه به ګوار سړولا مازیګر ولاړو را به واستتنه نو بیا به هغه عادت شوي نو چې سار به د څنګه پړې وې نو نیغه بال تتلې او ما خام براتلې زمیدار وبکول وبتړلې وا ګور به روانه وه، غواګان به، غواګانې به وې، هر چا به خپله خپله غوا بوتله، واړه به اړم وو، ټاټکي به یې راغستي وو، هغوی به لارو کې سوټې ټولولې، چې د هغې نه به یې تپاڼي تپل، نو په هغې باندې به یې بیا اور بلو. نو سوټي به يې ټولولې، غواګانو پسې به يې منډې والې، يې چيلم په بيړه بيړه ډک کا، د غواوو سر مې په ميرياو لګېده او روان به و، د هغې به ځان له يو ښايست و، د څاروو ځان له يو خوند دی، يو مزه ده. کوم سړی چې هغه د سارو خوند اغستی هغه ته په یو محل کې کینو نو خوشاله نه او یاره میخه پکې نشته خوا نشته نو هغه وای چې هغه خواله لړې او هغه یو مرګري مرګري ناستو یو بل له تاسو کو یاره تاسو ځای خوخي تاسو خوخي یو پکې زمیدارو هغه وته یاره زما خو چې یو خو یو شپږ اډانه دالانی او خخ کله اخورې پکې جوړ کړی ساروی پکې تړلی او زما پکې کټ پروت یا بابو زه ځان ته اومه او د سارو دا بوی او بس کله پاسم په اخور کی ورته لاس ووم او کله ورته ګډو کوم اداره ړه مزه راکه زه هر چا خپل خوندی او بل ورځ ما ته زما نیک وی بیزه لنګه شوی ده په منډه منډه لړم ځکه یو پینځلس بیزی زما هم شته لاړم دو بچی راوړیو یو لنګه شوی و بل لنګه شوی و بی بچی راوړیو هسه ورته چا پی راو ګرځیدم خوان دی راکه خلق الانسان من نطفه پیدا کړی انسان د یو ساس کینا ځان تا وګورا د یو ساس کینه پیدا کړی والانعام خلقا لکم فی ادفون ومنافع ومنا تاکلون تاسو لا پدې کې دي بچاو سامان او ستوري تابعدار دي په حکم د الله دا الله پیدا کړی دي و ما زر لکم فی الارض مختلفا الوانهم رنگ برنگ رنگونه دي دا لاس وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا دا د الله احسانونه او نعمتونه افمن یخلق کمن لا یخلق نو هغه ذات چې هغه پیدا کوي هغه په شان دا هغه چا چې هغه اس شي پیدا کوله دا دلایلی دریابونه الله تابع کړی دي میانونی وا اخرى پرون موږ ستړي شویو کارونه ستړي کړیو لاړو د دریاب غاړې لا نوغه کشتای کې کې ناستو پکې وګرځیدو امیان اس کشتای کیږي او کشتای کې میان خړل مرګرو نو لای ما ځا کولا پکې وګرځیدل ما میان یو مخړلو چکاریو مو ناروا خو نه دي دلایل دي الله پیش کړی دي دویم قسم دلائل عقلیه اعترافی هغه دلائل چې اقرار کوي خصم پاغي باندې ته ته تاسو کې هغه اقرار کوي هغه منی دلیل منی لکه سوره مومنون هغه څوک چې دی په دې زمکا کې ان کنتم تعلمون که تاسو پويږئ سيقولون لله زرد چې وای بدای الله له اختیار قل لا فلا تذكرون ورته وای پیغمبره تاسو پن اخلئ قل من رب السماوات السبع ورب ورب العرش العظیم سيقولون لله زرد چوای ودی الله له اختیار دینه تاسو کې دی وی دا الله اختیار دی اقرار کوي قل فانا تسحرون ورته وایه نو کم طرف ته لیونی کړی شوی کم طرف در باندې جادو کړی شو چې سره دی چې منه چې دار سه الله کوي مسکت للخصم یعنی الزام دی په مشرکینو او هغه غلی کوي تپوس دیو کې هغه غلی شي جواب هم نه کوي نه او کوي او نه نا کوي دلیل عقلی مسکت للخصم لکه دا غي مثال سوره انعام راوړوي وا پیغمبره که واخلی الله ستاسو نه طاقت دا اوریدو ستاسو الله دی کون کی وابصارا گما و طاقت لیدو ستاسو الله دی ډون کی وختم لا قلوبکم مور و استاسو زړونو باندې الله هم لیونی کی من الہ غیر الله یاتیکم به دی غلی دی ته ورته دلائل وائې دی د خولې نه چون نه خیږي بس نه آو کوي نه نا کوي نو قران کریم چې کله مسله ثابتې نو د قران د اثبات غړي طریقې دي ته چې آیات کې سوچ کې تبا ګوره چې په دې کې چارته اثبات د مسالې خو نه کوي نو که اثبات د مسالې کوي نو بیا به ګوري چې په کومه طریقه کوي دلیل عقلی باندې خو نه کوي که دلیل عقلی نو کم یو قسم دلیل عقلی محضا کنا دلیل عقلی اعترافی او کنا دلیل عقلی مسکت للخصم نو ته ما ګورې تا ته په خپله پته لګي چې په دې کې اثبات د توحید کوي په دلیل عقلی محضا دې کې اثبات د توحید کوي په دلیل عقلی الزامی په دې کې اثبات د توحید کوي په دلیل عقلی اعترافی دویمه طریقه د اثبات دا دلیل نقلی او ان شاء الله هغه به سبا وایو واخر دا